اکل کرا پاسی به هیر شي نو د صحت دا نعمت پکار دی چې سړی په دین کې ول بلوزګار نو له وخرابه غب شپ لګي ایک عوام دی که طلباء او طالبات دی اوسګار وي بل سبق یادول پکاري نو سړی اولی فراغت دا د سړی دین او عقیده خرابوي بس تقدیر کی چې سدی هغه شان بوي د تقدیر فیصله بدلیږي نه وای مؤمن قوی دا غره د مؤمن ضعیف نه ځکه طاقتور مؤمن د په عبادت او قیام فرایض او سنن او جهاد باندې طاقتور دی دی وای تر قیامت پورې د ټولو فتنو مال پته او د معنا بغیر بل چاله نشته ځکه یو مجلس کې د الله حبیب د ټولو فتنو ذکر وکړو حکم خلق چې ناس تو زمان علاوه ټول وفات شوی دي نو علم صرف ما سره پاتې دی داغه اده دومره د دنیا نه بے رغبت او دنه تقریبا سلو پورې احادیث منقول دي سلو پورې احادیث د دې جلیل القدر صحابین نه منقول دي اې دا یو مسله ده د ائمه په منځ کې وای ډېر اوګد قیام غره دی او کډېری سجدي ها ادا دا سی لکه سره یو غنټه مسکای اپا یو غنټه کې دو رکعات او کل زکه تلاوت ډېر کو دي ته اوګد قیام وای او یو سړی لړلن رکعاتونه او کل نو د دوو په ځای لس او شل رکعات او کل سجدي پکې ډېر را لیکل خودل معلوم ندی چې کوم نیکی بد د قبلی او د دې بارک بد د جنت د تلو فیصله کی دارنګ د ګنا بارک هم پته نشه چې په کومه به الله ناراض کی او د بهور ته غورځي بعض علماء دا کې نایه د اسانه د جنت د حصول نه چې نیک اعمال کې به جنت حاصلېږي دارنګ د خپل خواهشات او د نفس وحط عنك بها خطيه او لری کای بد تان پدی ګنا رواه مسلم ګور ډیر منزونه کول الله په منزونو باندې سجدم کوم راشي لکه سجده شکر درسته ده سجده تلاوت یا غ سجدی مراد دی چې د مس په زمن کې سړی کوي نفلو کې سجدي شتا او سننو ټولو کې سجدي سړی کوي دا دا علماء دلیل دی چې دی وای د طول القیام فزه ډېر سجدي غوړه دی رواه مسلمن د دې صحابي ذکرم در تمخ کې نه د تیر شوه د دنوم د صوبان کنیه د ابو عبد الله د یمن د مشهور خاندان حمیر سره د تعلق د غلام الله حبیب ذات کړو دیوا میشه د الله د حبیب په خدمت کې او دو ګد عمر دعا ورته شوی وا د دواړو قبلو ته مزم کړي عبد الله ابن بشر الاسلمي ا د د پسر د الله حبیب لاس مبارکی خو دعا ورته کړي وا اده معجزہ عقبه نوم دیا ابو مسعود کنیه دا عقبه ثانیه کې اسلام وروړو ادا بدریم دی په بدر او پټولو غزواتو کې دې شریکو بازی دام وای چې د بدر په مقام کې دی روز کور ته بدری وای دا الله د حبیب په زمانہ او د خلفای سلاسو په زمانہ کې په مدینه منوره کې علی رضی الله عنه په دور کې کوفی ته تلو او هغه چې جنگ سیفین تتلو نو د جان نشین جوړ کړو او د دې صحابي حال دا در تمخ کې تیر شوی نه صرف دادری راویان ذکر کل دا سعید ابن عبد العزیز دا تابعی دے دا د دمشق لوی عالم او مفتیو او ربی ابن یزید د د کنیه او ابو شعیب دا د دمشق مفتیو دارنګي ادریس الخولانی د د غزوه حنین پرس پیدا شوه خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين